دا مسله ځکه وکړله چې په نره مذهبې شي ښځې تېرېدل که نه دا غلمیز پسې دوي چې ښځه تېره شي که نه علي ظواهر داسې وایي چې ښځه مخته تېره شي یا سپای تېر شي یا خر که نه خرا تېره شي بس میز دی که نه په دې سره فاسد شو موت شو او احمد حنبل صاحب وایي چې که نه تېر سپه چې تېر شي هغه لمیز متوي نرا جمهور ائمه امام شفیع صاحب امام ملک صاحب میر اخناف په دې باندې میر میز فساد نه بلی مخشوا دا سه چې کنه شی تر دل یا سپی تر دل بل میر متولو خو به ورسې دا منسوخه شوله لکوله اسلام نبی سم فرمای لا یکتو صلات مرور شیئن لا یکتو صلات مروش نه کته کویر مزلره تر دل شي هغه مين نه کته کوي مين نه پسې دی وی کړ چې شای مخته تیر شي الا ان المار آسمن لیکن تیر دین کا گنانگور دا الا ان المار آسمن تیر دین کا گنانگور دا مکرو تحریمی دی مخش تیر دل کنا آپ دے بندنی ولا دا کنا گناہ یو کلو لکولی علیہ السلام ادی حدیث مبارک دی وجنا دی کولی مرسم دی وجنا لو علم المار بین یدی المسلی ماذا علیه من الوزره اروینا دا ټکه ویل ده چې نبی اسلام د سلویشت تمیز سره ذکر کړو سلویشت جمعې وشلې سلویشت میاشتې وشلې سلویشت کلینه وشلې دی وجه نه کنه هغه تمیز و معدودی نکړو ذکر روی انا روی نه ویرده لو علم المارو کچره پاته وای تر دې کتاب بین دل مسلی مختل مسکوی کتاب ما دا علیه چې کوم سره ده په دبل د ګنا نه د بوجنه على ما قيل بنا برا چې دا ویل شوي دي جماعت نه بهر چې ویلوړ وي جماعت نه چې بهر ویلوړ وي سارا شي د میدون شي ده به انما يأسم غنغوريجي اذا مر في موضع سيئه چې تیرېږي په زوی د سویدې شي على ما قيل بنا برا چې دا ویل شوي دي دا سرخص مذاب ده کنه چې حکیم سجده سوی ده ا ك د م ن و ن س ا ج ك ن ي ك و ي ل و ر د د ي س ج د ز ي ر ا س ي ك ن ا د ا ي م ا ل م ز ك ا م س ك و ي ن ك م خ ت د ا ب د ا م ي ش ي ت ر ي ب ي ب ن ا غ و ر ش و او ك ف د ن ا م و ر ا ت ر ي ك ن ا ب ن د ا غ و ن ا غ و ر چې سهارا وي میدون وي کنه بدیاز وي جماعت نه وي او فخر الاسلام سه وی چې نه موضوع سجود نه خلی بلکې چې دای کنه د خاشعين المسکو د خشوع المسکو د خوشول مینځ داسې چې پوس ویلوړ وي به سجدې زوی ګورې کنه سیک په ازي ګورې ا د خوشین ولا میشه کو به چې سمره وطن د تل درشي دا ټول دې سجدې زوی ده کنه خالص چې کیمی کده سنده لګیږي کنه دا غنده مو سجوده بکره سره قریب قریب نه راځي او تل درشي کنه چې په دا میو شي تری د ټول مو سجود ده به په دشه ګونګورېږي و د خبره ده کنه فخر اسلام خبره ده علمونه ترجیح ورکړي چې دا خبره بالکل صحیح ده و انما ياسم غنغوري اذا مر في موس او چې ترېږي په غزوي د سجود سره علامه کیلا بنا پر چې دا ویل شوی دی ولا يكون بين محايل وريت مشه كان خيال علي بدين مسكوين كي وتردين كي مشه كان خيال پردا نوي ديو لدا مټا نه دو کنه سترانه والا کا د چې دا سره دي کنه بدا ګنګور ده بیا به دوته وته ګنورېږي چې تیر دین کې اند مینا دی کله مسلمین کې اند می سره برابر شي هغه ټیک تیر دي اخو لول تیر دي کنه کنه خو دې بر نږدې وی کنه چې د سار مثلا دې کې لوند کې چې تیر دي کنه ساري د مسلمین کې په سره برابر شو بدا مو سجود دا کوم سیده په سیده شو بدا ګنګور شو او کله کله په سامو یو ادب شنه کنه ځکه چې تر دین کا ګننګورېږي که نه مکرو تحریمي چار دو که نه حرومه چار دو حرومه چار کو که نه یعنی بچاو دې پر خدا طریقه دو که نه سچې ته به ستراله کوې ویم به په چار دو لمن یې سړي هغه چار ته چې څوک نکو په سارا شي ان یتخذ امام ستون چې آده مخته سترا جوړه کوي سترا جوړوي لقول اسلام دې حدیث مبارک ته وجنه اذا صلى احدكم في الصلاه چې کله مس کو یو کاس په توشه په سارا شي فل یجعل بین ذی سترتن بیا عدل کوي مخته ستر عدل کوي و مقدارها ذراع مقدار دې کنه سترې هغه یو غاز ده یو غاز شرعي چې وی کنه یعنی یو نیم فټ کنه دا مقدار ده فاسعدن یا په دینه زیوت وی یمن کې په غزنه ده کامه نه وی و مقدارها ذراع مقدار کنه یو غاز ده فاسعدن یا په دینه زیوتای هغه چې هر شی وي که نه خو دا مرسي چګ وي که چې تقریبا د یو لوس که نه دې په انداز باندې وي به چې هر شی وي که نه غاټ کنه کوټ ته و چې پانه دې وکنه ا دې داسې لک کنه کښ ولا چې چګه ونه ودرې دل کنه یو غاس پانداز بونه داغه سیدا یا دې کنه بشي کنه ا دې کښ ولو کنه تیزه دې ودره ولا لګای دې ودره ولو هر چې سوي کنه چې په داس انداز چګ بندوي رحل کاته ته ویل شي د ایش کانه کاته ته پلان ته ویل شي دا دې کدوا لرګي وي یو سر طرف ته لرګي لاکوي اته مؤخره ته شي کنه مؤخره رحل او یو مقدمه رحل ته مخ طرف ته وي کنه په دې پر هغه یشبین خپل وکاره مکاره په لکوي کنه چې ته مړې په تلیا پر تلوي کنه د اپ لاکو کو پره سبا ټکی مټکی وروچوي کنه هغه ته تقریبا کنه یا سړی نو سړی سره برابر وي هغه لاس ته کنه چې سړی نو سوي کنه هغه سر سره برابر وي تقریبا یو غاز وي آیا به یو یو کس پتر چې چکلان میخو په سارا شي چې د مخ ته پشان دی کنه هغه سټه لرګي دی کنه کاته دی وي د مر لرګي نشي دا کوله ان دا سزا چې درما چر خوندو کنه غاټه چارندو کنه هم خدامه شکه تیزه لکه کایا لرګي لکه چې په سارا شي مسکې چې سکته کنه یا کنه په برانډا شي کنه میس کو کنه بینه په کټا شي تر درا شي او په حال شي جنرال میس کو کنه بیر کیبرت الجدار راسي چې سیف کنه دا ټول کنه دا یو شي دا په مخ ته بنو تر دې چې کوم بار طرف دی ول ده کنه چې سمره کنه که یو سهن وو یا یو کنه حال ده کنه په میو شو کنه مټه نشتا په میو شو کنه هر مټه مټه نشتا او سوالي نشتا بیا په جماعت شو کنه یې دی ول راځي کوم کې بلې دی ول کنه په دا مې ټول کنه د دې کار به تر دل ګناه کنه ګناه د مخ ته به نه ترېږي اس په دا بل تیر کول کنه په دا مارچ کراچي ته لوړو کراچي شه درلم شه اجماعت ډیر ستر جوړ کړ دا تقریبا 2 کروڑ روپیې په لګولې دي هر ډیر ستر ده د مې څه په دغون جماعت نه کنه هر ستر ده خوې سره سره کنه به دا سه داري کنه هسه په مشه داري شي دي چې کی مخاصه ملونه پوتي وی کنه یا سنت کو کنه بیګه داري ته تربون ودرېږي او بقاعده سړی ته مقرره دي کچېره کنه نه خطو بلوړو کنه و یا سک مخته تر دلو کنه بدوار لو کنه ا که یمو نه زمون بدوار نه سی کنه او خیری پلاته بونه خیری یا سړی کنه کزن بهر ودرېدو ادارې ته نه ودرېدو او یا کنه مخته د ادارې تیرو ده کنه بیا په شپه په سپې شي تیرې جوړو تیرې شي کنه اکه یې مونږ نه ګرانی کو و مقدار و ذراع فسادا وکیل او چاویلی چې یم به ان یکون فی غلد الاصبح یم به مناسبه د ان یکون فی غلد الاصبح چا وی دا په انداز و ټولی د ګوته غوټه ده کنه د ګوته په انداز غوټه په دره نه رینی وی کنه چې لیدل خو شي کنه تر دین کې دا چې دا سړي سترا لکه کړی دوی د لاس د حیزه پر مزمو دی ورده لأن ما دونه ځکه چې هغه سترا چې په دې نه کاموي بلا يبدو للناظرين هغه نه جوتري نشکې لیدل کنه یکاتین کې تا مې بعید د ویانا فلا يحصل مقصود به مقصود نه خاطر لږی کنه چې سړی ویني او بیا مخته تیریږي نه کنه چې سترا له دوته به نږدې به نه تیریږي په سترا پاتره په تیریږي خو دا خو بیا کنه خلک ته څه پته وي چې دا سترا ده کنه هر بیا دې کمخته بیا تیرې جوړو تیرې کنه او چې دې ویلوړ به تو باوی نه سترا باوی نه کنه بیا سترې نه مورای به دولې تیرې په سر تیرې کنه امام علي صاحب چې په مذهب نه ویلوړ سترې نه وریا ویلوړ دا کنه سړی پرغلو پېژندل دا چې ملک صاحب دا کنه و چې ايها المسؤول ادن من سترا چې کله پرغلو کنه پر دې پرغلو و چې سترې تر نږدې شه کنه چې تا دا ویروړي او په داسې دا کرات تر ولو کنه په دې کرات وخت چې وعلم کما لم تكن تعلم کنه وکانه فضل عليك عظيمه دې په دې کرات وخت دا لطیفادو کنه ا مسله زده شو چې ودا خوریا ویوړي کنه او دې آیات وخت یې کنه په دې آیات لګیا ده په تلاوت سره وعلم کما لم تكن تعلم ولې پکا په مسوي تر وکړ شو بلکې یا به کله ته د شی وریده په طرف یې او ته په کین طرف ته ویوړ وې او یا به کله ته شی طرف ته ویوړ شو تر به په کین طرف ته وی کنه چې کین وریده په طرف د برابر شي به ورد الاثر په دې باندې نقل او اثر رغلا ده کنه چې سترې ته بالکل سیسه نه ودرېږي ولا باس بترک سترت اذا عمل المروره ولم يواجه الطريقه ولا باس بترك سترت نشتا دير بوك په پرشو کې د سترې باندې چې کله کنه بیغام وي او په امر وي ترې دوه کنه او مخمخ نه ویلول یاره ته ولا بس به تر کې سوته دې نشته کنه بو کو نشته ډیره تنګي په پرشو کې سترې باندې چې سترا نه کلا کا اذا عمل مرو اچو کنه په امر وي دې ترې دوه کنه او نو مخمخ ویلول یاره ته لیاران دو کنه او دا زوی دا چې تپ دا پیډه کې چې دا شکر ایسه کار نشته چې مو مخته ترېږي کنه بیا شاخه بدل وکړه چې سترا لګه کا لا با سره ټکه استعمال وکنه هو کچېره پرې ته شرکه به ډېره تنګی نشته پر شي کنه الا با سره همیشه پر هغه مخالف جنبي اولاوي کنه سترا بیا لکه کازه کچ سترې پیدا خریدا غنلو چې د فل مار دې پر دو کنه امرو دې پر دل کې دي کچ صاحب په سترې پاتره تر دې کنه بلکې سترې فائدہ ا قبض الحواتير ده او درن کنه قبض الکنه نظر ده د انتشار نه د سوچ کنه ارجمه کول د خواتیر جمع کول او د نظر حتو پتلو کې د پر سترا دو کنه چې سترا لا کوي وادي کنه دې ویلوډ وکنه به د سوچ یو برابر وکنه پرشه به د ډیر وسواس نه ترې خواتیر به ډیر نه ترې و د رنګ نظر به د خطو پت نشته ځکه چې کنه چې په زوی کته مخته چې ار نه وي کنه نظر د خلوش شي کنه به کله نظر دول شي کله دول شي کنه اته ور سوچ نه چې سرګې پاتره تول شي کنه ا خوشو ده کنه خرو په شي کنه ماموري هونه چې غفل شي کنه بلو ور کنه په بازارې په دنیا به غزه په مزه شي کنه اوی دې کچې بالکل کنه زخه دې مت مخ نظر دې کنه سیدې زوی وي و سترا وی کنه د سترا ار وی کنه هغه نظر دی کنه ارنه سی پاله پاتره ته وتا نه کسې کنه سترګې دی باندې به د سوچ برابر وي هغه وچ نظر خلاص کې به چې ته کنه کسپای ولیدو که خرا دی ولیدو کنه به به درې مکنه کېر ته کنه به به سره کله بل خبره تلی به سره بل خبره تلی کنه امي جو کلی والله په دا ویډیو شي غاو شي کنه دا وخت مخ چې وشي غنم وخت شي من مو کو چې ټول چې کړه پلکی وته ټول مشینا کنه په مزه چې ونه پیدا کنه په مېره وته نشته سره دله نه په مزه کنه د سوچ لوسی خراب شي کنه خو سو ختم شي ويجل ستة العاد عاد بن اليمن او السر به ورد الله سر وسط الامام ستة القوم ستراد امام ده ستراد قوم ده پرادو امام ستراد چلا کوي ځکه چې نبی اسلام سلام کنه اوی لور ده په خلور خورده مکه شه بدخا خورته ویل شي چې اځي کده ترګي په شه سنگرزای په شه وړو کونی په شه کنه الاغه ده په طرف د غنزه غنزه یې ټنډي ته ویل شي چې په دې لون د غلخ شه کنه چې ته یس پناوي په شه کنه آیا شاه کړی و او کوم نر سترانه و دا دی پیواسم سترا و منی مشه ته چې کوم ته سترې مستقله سترې ضرورت نشته بیا ويعتبر الغرض په سترا پاتنه تر ته شه یا د رنګلی کا دو کنه هغه نه مالي میږي خدا پاتې شي چې کیم کا کنه سترا لا کېدل شي سخت هم ځکه نه وی کنه هغه کا کم ځکه سخت وا سترا نشه کېدل کنه نشه ولا کېدل کنه بیا مجبورم به کنه هغه ټنډې یې کنه ابر دې الکا به کې کنه بیا دې کې الکا چار کو الکا شي اختلاف ته چې څنګه بیړ دې لکه محراب نمونه او یو کولا که چې دا لاره بر نه شمالن جنوب لیکه دا وکړ صحیح خبره وکړه چې نه کنه شرکن غبر مغرب په طرف باندې کنه اصلي خبره لیکه کا کا یو غس پندر باندې لیکه وکړه بارا ځکه چې ستره مقصود خالي صرف داغه نه و چې په دا دفه دې مار دې پر دا تیر دین کنه ي قبض الخواتير دي پرا و دي تشويش و دي كنا نظر دي كنا اربنو كده پرا دا اغا مقصود پا دي سر حضرين بي كنا الکا به خدای کې کچې تم کدر نه او کچې کنه سړی ونه کنه به لیکا کا فکر دي کنه سړی د ګناه په دې باندې وخلصېږي لیکا وکا بلکې کنه فقها رحم الله کی چې کچې یې سوي سره کنه جنې مال دې چې وډکا کنه د جنې مال بدعت د ستري چار در کوي کنه یا پټکای دې ته وګړولو چې د میس په باندې کنه دغه د ستري چار در کوي بدعت سترا دي دوه چې په جانماز باندې ویلوړ وي ويدرأ المرأة إذا لم يكن بين يديه سترة مسجد حرم شي سترې ضرورت شته او کنه شته مسجد حرم شي عادي کنه عادي کلمیس کې سترا په چار دو کستان دو په چار مخته به کنه تاج ګنګوري کنه ګنګوري صحیح خبره کوي چې عادي کنه بهر د سترنا مخته ردل شي قصتران وی کنه عام معمول دا چې کنه خلق په مذهبي لوري لا طرف ته یا کنه یو طرف ته و درې خلکم بیت الله بن طواف سری وی کنه خلق طواف کو نو کوي کې کنه چې مخه ترېږي ځکه چې طواف دا غل مینځه کنه طواف المینځه ن م ج ح ر م شوي چې سترې ضرورت نشته کنه حاجی کا خلاصه ده خو هغه کار د داړې لکه ګور رمضان شي چې کله تعریف هي کړي یا خو په ویډیو نه وی خلک تعریف نه کو نه دري نوی خلک روشي کنه تواف کو تعریف په ویډیو باندې وی کنه بیا څه په مخته بالکل کنه دا غدارې کنه دا یې شي وی او خلک پاتره تا په دې رمضان به شکل ډیر سخت خبره ده کنه مختره دل مینه په مونږه خرپېږي مینه مونږه متېږي ويدرع المارة إذا لم يكن بين ذي سترة او مر بينه بينه وبين ستره ويدر المرات من كوي بها تير دين كا اذا لم يكن بين يدي ستره چې د مخ ستره نه وي تو ساي مخ تیرېږي به به کن هغه به من کوي یا تیرېږي تو په شو د ستره په میوشه تیرېږي کوم ستره نه چار نه وخلي ستره باندې نه تیرېږي کنه بیا به د فکوي من کوي به کنه مخ ته نه پرېږدي چې تو تیر شي لکول اسلام فدر او مستطاعتم مانا کوي چې سمره تو سه واسوي کړو چې دا شیطان ده کنه سمره چې تو سه واسوي کړو چې دا مانا کوي سه ا حدیث الفجر کنه کتاب ورو لکه چې کتاب درسو کنه دا مخلوق ده په تقریر په تغلیظ باندې کنه کتاب جنگ ملو سره کې کنه چې سپکل سره کې کنه مې به خراب شي کنه سپکل ملو سره کې کنه هو کچېره کنه لکه نبی سم چې دا عمل کړو دی کنه د ام سلمہ دی بچو نه سره نبی سم په مذهب باندې دا کنه ام سلمہ ا نبی سم بیبی دو یو یې کنه بچای دا یو یې بچی دو کنه دغه پر پرتو دی په نبی سره تل نبی سم اشاره وته وکړه کنه لوسی وته ونیولو ا نه کایو په دغه نه پر ولو کنه فجر کې په تیر شو کنه نه اشاره وته وکړه په لوز باندې اشاره وته وکړه لکه دا څه ته ورسره دا څه ته ورسره کنه ما تیر ما پرده او يطهو بالتسبيح يا د کوي په تسبيح باندې المين دا ته په لټه کوله شي کنه المين دا په جهر باندې کا کا په خفيا به کوي يا په جهر تر کنه او به به کچدا خو مخ ترونی يا شاته کدو چې تسبيح ته سبحان الله را کو کنه سبحان الله لما روينا من قبله مخه مې روایت تر کو کنه اذا نابت احدكم نائبه في الصلاه فليسبح الموضوع چې حادثات پر پېښې دي به تسبيح ويا کنه سبحان الله ويا